مکه فتح شوه چې مکه فتح شوه سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ یو الک رانیولې دی د لاس نه رسول الله لې راوست وای سعد څه چللې وای صاحب ما ته خپل رور وصیت کړو چې د پلانی سړی وین زما وتی کړی و او دا غینه چې هغه کم زوی دی نو هغه زما دی چې کله تا ته موقع ملو شو هغه به قبض کې دا ماشوم راوس دې طرف ته دا وینځ چې د چاوا دا غسړی زوی راغی چې نه حضرت دا لیک زما رور دی ځکه چې زما د پلار وینځه او د هغې نه شوی دی دا با دغه راغی نو فیصله چاله کول پکار دی حضرت دغه وی حضرت عائشہ چې کان عتبه ابن ابي وقاص او عتبه ابن ابي وقاص عهد هغه وصیت کړي او مخ کې الی اخیه خپل رور ته سعد چې هغه سعد ابن ابي وقاص دی سعد ابن ابي وقاص صحابي دی او عتبه ابن ابي وقاص دا غریب هم د سیمړ شوی دی خدا مسلمان نو عتبه ابن ابي وقاص وصیت کړي خپل رور حضرت سعد ابن ابي وقاص ته د سشي چې لکه کله درته موقع ملاو شوه نو خیر سره دا غپلانه وینځي زوی نه دی هغه زما دی به قبض کی ان یقبضه چې دا ساعت دی قبضه کې والی ابن ولیدت زمعه زوی دا غوینځي د زمعه زوی د وینځې د زمعه زمعه دا غریب مسلمان نو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخر کې ده حضرت سوده بی بی نه ده د سعودي سعودي بی بی د پلار دی نو چې دې د قبض کی زوی د وینځې د زمعه ځکه هغه وینځه ما وته کړی و او چې وته مې کړه د هغې نه کم زوی چې دی ازما دی دا ماشوم دراوسته رسول الله ته وقال عتبه او ویلی عتبه دی خپل ورور ته چې انه ابني دا زما زوی دی فلما قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه کله چې راغی رسول الله مکې ته فی الفتح په کال د فتح پاتم کال له هجرت راغی نو اخذ سعد بن ابي وقاص راونی و حضرت سعد ابن ابي وقاص ابن ولیدت زمعه هغه زوی د وینځې د زمعه دا ماشوم هلکو دی راونیو فاقبل به ری وست دا ماشوم الى رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته چې حضرت دا زما رواره دی زما د رور عتبه زوی دی دا زبوزم و اقبل معه او راغې د دې دغه سره سعد صاحب سره عبد ابن زمعه عبد ابن زمعه هغه دغه نه دی هغه د چا چې وینځه وه امر شوی و دی زوی دی عبد ابن زمعه د حضرت سعودي بیبي بی رور دی راغې ده د سره عبد ابن زمعه یو وی دا زما رور دی بل وی دا زما رواره دی قال سعد ابن وقاص اوس داوا پیش کړي سعد ابن ابي وقاص وی چې حضرت هاذا ابن اخي دا دی رواره زما حضرت دا دی زوی د رور زما زما رواره دی عهد الی وصیت کړو ما ترور انه ابنه چې دا د زوی دی ما تخپل رور عتبه وصیت کړو چې دا د پلانې سړی وینځ زوی دا زما دی نو د دې بل نه تاسو کوي چې توایا نو قال عبد ابن سمعه دی بل طرف ته عبد ابن سمعه وی چې یا رسول الله اې د الله رسول هاذا اخي دا خو زما رور دی زما د پلار وینځه وه او د هغې نه شوی دی هاذا اخي دا زما رور دی او هاذا ابن زمعه او دا زما د پلار زوی دی هاذا ابن زمعه دا د زمعه دا د پلار نامه ده دا غزوی دی څنګه دلیل پیش کوي ولې د علا فراشه او دا پیدا شوی دی دغه په بشتره روره چې د چا خزی او دا غي بچو شو دا بسم دا غوي که یو بل کس را پاسي زناکار چې نه دا وسره ما زنا کړی ده او دا زما دی نو دانه دانه تیږي وپسې راواله او دغه یې کې ویلې خیر دا زما رور دی او د زما د پلار زوی دی ولې د علا فراشه پیدا شوی دی د په بشتره چې د ماشوم ته رسول الله کتل کنه امید ګله نو په رنګ او شکل کې بالکل د عتبه په شانتي وو د عتبه په شان فنظر رسول الله صلی الله علیه وسلم او قتل رسول الله الى ابن ولیدت زمعه اغزوی د وینځه د زمعه ته د ماشوم ته وکتل نو دی چې دی زیات پرنګ شکل کې د چا سره برابرو فیضا اشبه الناس پس ناګنه دی ډیر زیات مشابه د خلکو د چا سره بی عتبه ابن ابي وقاص پرنګ او شکل کې مشابهت بالکل د عتبه پشانتیو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عبد ابن زمعه ته وی چې هو لک لک دا ستا شو زته بوزه هو لک دا ستا شو او هو اخوک او دا ستا رور دی رور دی نه دی خو پر رور کې دی حساب شو یا عبد یا عبد ابن زمعه ای عبد ابن زمعه او ولی من اجل انه ولد الى فراشه د دې وجنه چې دا پیدا شوی دی په بشتره دا غي ا دلته خو وته وې زدا بوزه دا د رور شو خو بل پلو رسول الله خپل بیبي بی ته وایي چې ته وته رور مه وایه ته ته پرده کوه ستا د رور د پاره مې دا رور کو خو ستا رور نه دی ځکه د د رنګ او شکل ټول د چا په شانتې دی د عدبه په شانتې دی وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام خپل بیبي بی ته وایي چې احتجبي ته پرده کوه منه د دنه یا سودتو ای سودا سودا د رسول الله بیبي بی ده ولی لما را من شبه عتبه د وجه دا غنه چې لیدلی مشابهت من شبه عتبه د مشابهت د عتبه ابن وقاص نه دی ماشوم کې د مشابهه د عتبه ابن ابي وقاص د هم شکله مشابهت وو قال ابن شهاب محمد ابن شهاب زهری وی د سند کې اغل ته تیر شوی دی کنه د عروه شاګرد دی چې قالت عائشه تو حضرت عائشه بی بی وی چې قال رسول الله سلام پیغمبر علی السلام وی التکی صاد ابن ابي وقاص وی زما رور د زمعه د وینځ سره زنا کړی دا دا دا غنه دی نو رسول الله وی الولد للفراش بچی دا هغه شی چې د چا په بشتره پیدای وللعاهر الحجر او د زناکار د پرسی تیګي هغه راواله او په تیګو باندې ولې چې زنه کړی ریاض چې ابو هريره به دې ځای ته راغی که نه او حدیث به بیانو چې الولد للفراش وللعاهر الحجر نو دا ټکی باندې به په زوره چغه کړي او په زوره به دا ټکی وي وقال ابن شهاب محمد ابن شهاب وی دلته یو مسله ده فقهای کرام ذکر کوي یو سړی دی هغه خپل وینځه وتی کوي کوروالی وسره کوي سبا بچی پیدا شو په دې تش وتی کولو باندې چې دا بچی پیدا شي د وینځې نه دا د دې سړي زوی کېدی شي که نه شي کېدی د یو سړی وینځه ده دی وتی کوي د هغې نه ما وی بچی پیدا شو په دا تش دی باندې چې تاسو وینئ چې دا پلانې سړی دا پلانې وینځه وتی کوي او بچی ته پیدا شو په دې نفس وتی کولو باندې د دې بچی د دې مولا زوی کې دی شي کني شي کېږي دا درې واړه امامان وای او کې دی شي امام شافعي امام مالک او امام احمد سه وی بالکل کې دی شي ولی وی راشه وګوره زمانه دی هغه به خپل وینځه وته کوله بیا د هغې نه بچی وشو زما مړ شوی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه الک راواغشت د چا زوی کو د زمعه کنه هغه هغه داوا نه راکړي او هغه د زوی کو سړی وینځه دا خپل وینځه دا وتی کوي او دا غي بیا بچیو شو په دې نفس وتی کولو باندې چې کم بچیو شو خود به خود دا د بچی دی زمونږ امام صاحب پوره تحقیق کوي چې نه په نفس وتی کولو باندې د وینځې بچې ستا بچې کېدی نشي چې کمې پورې د پیداونی کړي داوه ستا وینځه ده تا وتی کوله او بیا بچې مو شو او د بچی نه پس د بیا داوا مو کړه چې هاذا ابني دا زما دغه دی زوی دی نو چې دعوه دې وکړه نو زوی کیږي دی او که دعوه دې ونه کړه نو نه زوی کیږي دلته دوی په منګ اعتراض کوي چې په دې صورت کې خو زما مړ شوی دی خو دعوه نه ده کړې چې دا زما زوی دی صرف هغه وته کوله او په وته کولو باندې رسول الله اولاګې د دا ماشومې د هغه زوی کو نو دلته خو بغیر د دعوی نه دی مونږ ورته وایو رسول الله دا دغه زوی ثابت کړي نه دی رسول الله چې دی ریاض دا دغه زوی ثابت کړي نه دی ولی که رسول الله دا ماشوم د عبد ابن زمعه زوی ثابت د غرور ثابت کړي وی یعنی د مړي زوی ثابت کړي وی نو د عبد ابن زمعه به بیا رورو او د سودې بسو هغه به رورو کنه نو د رور نه خلق پرده کوي نه کوي د دې وجه نه دا معلومیږي چې دلته رسول الله دا الګ د دې زمعه زوی ثابت کړي نه دی صرف دا دغه زوی وای عب چې دا زما رور دی دا زما رور دی دا زما رور دی رسول الله وی خش رور دی د کور ته بوزه میراث ولا ورکا د سخوکوس په لړډي کوتل کې یو کس ماته وای چې دا زما رور دی دا زما رور دی زه ولا برخه ورکوم میراث کې نو کولی شي کې نشي کولی پردی الک ته وای چې دا زما زوی دی رور مې دی او زه دل میراث کې برخه ورکوم ورکول شي کنه چې ورکول تی چې ورکې زموږ څه کار دی نو دلته رسول الله صرف وته وی زه دا بوز استا رور شو یعنی معامله و سره معامله د رور کوا نور ستا د پلار دا دغه کې دی نش زوی کې دی نش نو ځکه دته وی رور دی شو ته ولا د روري سور کا سودې ته وی ته دغه کوا پرده حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير حضرت زروه عروه ابن زبير وی په فتح د مکه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه یو از یو ناشنا کارو شو د حضرت خالد صاحب کورنۍ نه ده بني مخزوم د بني مخزوم دا بني مخزوم دا د خالد صاحب کورنۍ هم ده دا و پسې د ابو جهل کورنۍ هم ده د دوی کورنۍ ده اسی په عام عزت کې دا ډېر عزتمنه کورنۍ و تقریبا د بني هاشم پسې دویم نمبر و د دوی یو خزه وه د هغې نوم فاطمه ډیره د لوی کورنۍ خزه وه او په دغه زمانه کې چې د مکه فتح کړه دغه وخت کې دا را پاسې دا او د یو بل خزې نه کالی غلا کو کالی دا هم دلته اوسېده خو یو را پاسې دا او د خپل ګاونډې نه دغه غلا کو کالی چې کالی غلا کا غلا په ثابت شوه اوس خو دلته کې مکه مکرمه اسلامی ملک شو سو اسلامی قانون نافذ کیږي د خلکو وار خطا شو د بنی مخزوم قبیله چې دا بس کیږي دا خو بس دا بوزي رسول الله ته هغه به لاس پرې کوي نو خلک راغون شو چې را مونږ رسول الله ته لک سفارش وکړو څوک به سفارش کوي نو ګوته په اسامه باندې کې خو چې اسامه به پاسي او رسول الله ته به دغه کوي سفارش کوي دا غي واقع ده ان امراتن یقینا یو خزوا د دین نوم فاطمه و ها ان امراتا یقینا یو خزوا سرقت اغه غلا وکړه فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د رسول الله کې فی غزوه الفتح په زمانه د غز د غزا د فتح کې دلته مکه مکرمه فتح شو او دلته دا فاطمه مخزومیه دا را پاسې ده او د بلې ګوانډې نه دغه د کالی غلا کو ففزع قومها نو غبراو شو د دې قوم غبراو شو او په دې غبراوالي کې دوی رالل الی اسامه ابن زید اسامه ابن زید ته چې حضرت ته سفارش وکا اسنه غوري کدا کیس رسول الله ته لاړ نو هغه به زمونږ د دې ښځې نه دغه لاس پرې کوي ففزع قومها نو ګبراو شو د هغې قوم او دوی لاړل الی اسامه ابن زید اسامه ابن زید ته یستشفعونه هغوی طلب د سفارش کو د هغه نه چې اسامه رسول الله ستا خبره منی ته لږ زمونږ سفارش وکړه قال عروه عروه صاحب وی فلما کلمه اسامه کله چې خبر او کړه د رسول الله سره حضرت اسامه چې حضرت د قص بنو مخزوم قبیله راغلی ده او ماته دا وی چې ته زما سفارش رسول الله ته وکړه نو فلما کلمه کله چې خبره وکړه د رسول الله سره چا وکړه اسامه تو اسامه فيها په باره د دغه خزې کې نو تلون وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم بدل شو رنگ د مخ مبارک د رسول الله د پیغمبر اسلام باندې دومره غوسه شو چې د دې غصې د وجې نه د هغه د مخ رنګ بدل شو تلونه وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم بدل شو رنګ د مخ د رسول الله غصه شو چې وای تاسو کوي چې غریب سړی هغه برانی سو هغه نه بلاس پرې کو او چې مالدار د خانه د خانانو د کورنۍ نه او هغه غلو کې نو هغه نه به مونږ نه پرې کو فقال او وی وی اسامه ته وی اسامه خیال کوا ارزه کې سفارشونه مکوا اتکلمونی ایا ته خبره کې زما سره فی حد په یو حد کې من حدود الله د حدود د الله نه حد هغه مقرر سزا ته وی چې د الله حقیقت مقرر سزا چې د الله حقي هغه ته حد وي لکه د زنا مسله دې کې مقرر دی غلا مسله دې کې مقرر دی ریاضه که مقرر ني هغه ته تعذير وي او که د بنده حقي مقرري هغه ته بیا قصاص وي نو ته ما سره خبره کې په بار د یو حد کې د الله د حدودو قال اسامه اسامه باندې یره راړله نو اسامه وی چې حضرت زیاتی رانه شوی دی استغفر لی بخنه غواړه زما د پاره یا رسول الله اې د الله پیغمبره فلما کان العشی کله چې شو بیګی بیګی شو دا دغه د هوا لګه یخ شوه خلق جمعات ترالل قام رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ادرید پیغمبر علیه السلام خطیبا په داسې حال کې چې هغه بیان کو فاسنع لله چې بیان شروع کو فاسنع لله نو اولی صفت وکړه د الله بما په هغه الفاظو هو اهله چې الله د هغې لایقو رسول الله د الله پاک دسې الفاظو باندې صفت وکړو چې کم صفت د الله سره لایکو او ثم قال بیوی اما بعدو پس د دینه فإن الک چې بیان کوي نو الحمدلله وایي د الله تعریف وکې دا غین بیا پس وای اما بعد دا غره د تمام انبیو سنت طریقه ده دا څه باندې کوي لکه دا لیډران راشي نه د حمد نه خبري نه د اما بعد نه خبري او دی بیان شروع کې نه لکه تاسو چې وته لاسونه ټکوي اول هغه پویږي نه په بیان هغه طریقه ورته ناراضي او تاسو وایي چې هغه له طریقه نه ورځي نو دغه بیان به څه بیاني ریاضه اهلک فعل له الناس زور دی دی مفعول شوخه بشک هلاک کړی دی خلق لا قبلکم چې هغه ستاسو نه مخکیو دا یهود او دا دی خلکو له هلاک کړی دی چا هلاک کړی دی لاندې لیکي دا فاعل دی انهم کانو دی خبرې چې د دوی د عادتو لانهم کانو دا غونډه جمله د اهلکه د پر فاعل کې هلاک کړي دي مخکینو خلکو لا کمی خبره انهم کانو چې یقینا دا مخکینی خلک اذا سرق فیهم الشریف کله به جغلا وکړه پاغوی کې مالدار مالدار بغلا وکړه پیش بشو قاضی تا قاضی به بس لا لرګی را واغشت وای ستا غده سه وکم او ستا غده سه وکم او به زغلو چې مړې وه نو ترکوه هغه به پرېخو و اذا سرق فيهم الضعيف او چې کله بغلا وکړه په هغوی کې کمزوري غریب سړي بغلا وکړه نه به رونی ولاس به تې پرېک نو اقامو علیه الحد دی با قائم که په هغوی باندې حد نو اوس خو دا نشو کولی چې په مالدار د حد نه قائمو او په غریب د حد قائمو رسول الله دومره دغه کې راغی جلال کې وی په خدای مې د قسم وی که فاطمه غلا وکړه او غلا پې ثابته شو زه به ترې لاس پرې کوم ما رسول الله ته په ټولو خلکو کې حضرت فاطمه ډیره خوږه وه وایي که هغې غله وکړه نو د هغې نه به هم پرې کوم والذي نفسي والذي نفس محمدنا زما د قسمی په هغه الله چې نفس د حضرت محمد بيده په لاس د قدرت داغه کې دی په هغه رب مې د قسمی چې زما نفس د د پلاس کې دی لو ان فاطمه کشر دغه فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم چې هغه لور ده د حضرت محمد سرقت هغه اغلا کړې وي لقطعت یدها نو ما به لاس پرې کړې وي الکه دا فاطمه ولې یاد کړه بل څوک ولې نه یادول وی دا ځکه یاد کړه دوه وجې دي یو دا وجه ده چې فاطمه رسول الله ته په ټولو بچو کې نغه وه ګرانه وه دویمه وجه دا د استاد صاحب وی چې د دې غلې نامم فاطمه وه ریاضه دا غلا نه وه د دې و فاطمه مخزومیه او د رسول الله د غم دین او غد نامې د هم مثلوالي د وجنه وای که زما لور فاطمه داسې کړې وي نو ما به کړې وي نو دا بل باندې کوم اکابر وای دلته به تاسو یو ټکی وایې چې دا ځای راشي اعاذها الله من السرقه دا به وایې که فاطمه غلا کړې وي ما به تې لاس پرې کړې وي نو تاسو به داسې وایې اعاذها الله الله دې دې له پنۍ ورکي من السرقه د غلا نه توبه فاطمه د رسول الله بچې ابه څنګه غلا وکړي ثم امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا امر وک پیغمبر علیه السلام بتلک المرأه پدغه خزه پدغه خزه باندې امر وک چې لاس ته پرې کې فقطعت يدها نو لاس داغه پرې شو لاس داغه پرې شو خیال لري دلته یو طالب سوال وکړي کتابونو کې مشته خو چې موږ بخاری وی سوال وکړو چې حضرت داسې کیسه ده یو بنی آدم د سرقې نصاب لس روپۍ دی ښه یو ښځه ده یو بنی آدم دی او هغه غلا وکړه او دونه شی غلا کړه چې شرعي لس روپو ته د هغې قیمت رسي نو دلته پکې لا څه کېږي پرې کېږي لیکن که ته پاسېدې او د یو سړي نه دې لاس پرې کړو په خطا کې نو د هغې قیمت جرمانه څو ده نیم دیت دی پنځوس اوښان دي نو دلته د لاس د پرې کېدو جرم څومره دی نیم دیت ته پنځوس خان دی او دغلته چې لس روپو شی غلا کی نو دغه پرې کیږي دا په لس روپو کې ولې پرې کیږي نو استاد صاحب ورته وی لاس لاس وایه کنه د لاس چې کله ولګید او غلا یې وکړه نو دا لاس قیمتي پاتې نشو دا مجرم شو او مجرم قیمتي نه په لس روپۍ کې هم دغه کیږي پرې کیږي او چې هلته هغه مجرم نو نو د هغې قیمت زیات نو د هغې جرمانه بیا څونه ده پنځوس دغه دي اوښان دي خیر لاس د هغې پرې شو بیا دا راله رسول الله ته ډېره جړونکې وه وی حضرت زه خو توبه مې دي خو زما توبه به الله قبوله کړي که نه وی ولی نه قبلی فحسنت توبتها نو بیا خیسته شو دا غی توبه توبه وستا او سی توبه وا بعد ذالک پس د دینه وتزوجت غالبا دا دلته به خاوند ونه یا به کونډه و یا به چلو وتزوجت او بیا دې ځان لخاوندو کو قالت عائشه عائشه وی فکانت تاتی بعد ذالک نو دا خزه به بیا ما ته راتلله ما کره به دا راتلله فکانت نو و دا خزه تاتی چې دا براتله ما ته بعد ذالک پس د دینه غالبا دی بیا هجرت کړی دی نو چې ما ته براله او څه ضرورت به و نو ما به د دې ضرورت رسول الله ته بیان ک فارفع حاجتها ما بوړه د دې حاجت الی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان قال حدثني مجاشع قال مجاشع دا لوی صحابي دی د بني سلیم قبيله دی خاله بني سلیم دی د رسول الله سره په فتح د مکه کې شاملو چې بیا مکه فتح شوه نو د د یو رور دی مجالد نامې ده مجالد وی دا مې رسول الله ته راوس چې حضرت د د سره بیعت په هجرت وکړه لکه موږ سره د شمخ کې بیعت په هجرت کو د سره موکه رسول الله وتوی د مکې نه د هجرت وخت لاړ ختم شو هغه کله چې د مکې نه کم هجرت او د هغې کم اجرونه او ثوابونه هغه ختم شو مکه خو دار اسلام شو هغه واقع بیانوي قال دی وی دا مشاجع مجاشع اتیت النبی صلی الله علیه وسلم ما راوست پیغمبر علیه السلام ته اتیت النبی صلی الله علیه وسلم ما را وست پیغمبر علیه السلام ته سوک بی اخی رور زما بی اخی رور زما بعد الفتح پس د فتح د مکې نه مکه فتح شو او د مکې د فتح کې دو پسې مې ولدا رور راوس نو معلومیږي چې مجاشع هغه په فتح د مکې کې شامل دی نو قلت یا رسول الله ما وته وی اې د الله رسوله جئتو کبي اخي ما را واستتا ترور زما لتبايعه چې ته د سره بیعت وکې علی الهجرت په هجرت نو قال غرت وی لاړل د هجرت چې کم ثوابونه هغه ماجر یوړل بس اوس د مکې نه چې کوم هجرت دی هغه ختم شو قال ذهب اهل الهجره و یوړل خاوندانو د هجرت د ماجرو یوړل بما هغه ثوابونه فیها چې دا هجرت کیو اس هغه لاړ اوس ختم شو د مکې نه ښه نور خو د نورو ځایونو نه خو نه فقلت نو ما ورته ووی چې ښه راوستی خو مې دی نو چې په هجرت وسره بیعت نه کوي نو په کومه خبره به وسره بیعت کوي فقلت نو ما ورته ووی علی ای شیء تبایعه په کوم یو شی به وسره بیعت کوي نو قال هغه ووی ابایعه علی الاسلام والایمان زه بیعت وسره کوم په اسلام او په ایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم تبا چې یو کافر راغی لاس به ولا ورکو بیعت به وسره وک په اسلام په ایمان راوړلو باندې د قرنګي په پیغمبر علی صلوات و سلام د صحابه سره بیعت کو په جهاد فی سبیل الله په حدیبیه کې د صحابه سره بیعت کړي او کني وکړي هغه د سره لاندې دا کیکر د لاندې په سره پسد نغو به په جهاد باندې وی بیعت و سره کو په اسلام او په ایمان او په جهاد خیر مجاشع د د رور چې دی کنه نو خپل نامه دا مجالد خو کنیه د د ابو معبد ریاض خیال دی اوس اغلتا د مجاشع نه روایت سو کوي ابو عثمان کوي کنه په دې دغه کې او دا حدیث دی وی ما د مجاشع نه وورید دا غینه پس د ابو عثمان ویو ما ته الله مقرا کړه فلقیت ابا معبد بیا زه ملاو شوم د ده رور سره چې د هغه نامه څه ده ابو معبد د هغه سره ملاو شوم بعدو پس د دینه وکان اکبر وکان اکبرهما او د ابو معبد دا په دې دواړو کې مشرو د ابو معبد چې مجالد نامه ده دا مشرو او دا مشاجع دا مجاشع دا کشرو د سره ملاو شوم نو ما ورته وویل ابو عثمان وی چې ستا رور مجاشع ما ته داسې داسې حدیث بیان کړ چې ما رور راوست رسول الله ته چې د سره بیعت په هجرت وکړه هغه وی د هجرت و ختم دی د اسلام بیا وی د اسلام او په ایمان او په جهاد وسره وکم دا حدیث څنګه دی فسالته ما د دی ابو معبد نه چې هغه د دی مجاشی رور دی تپوس وکړو نو فقال صدقه نو هغه راته ووی زما رور مجاشع چې دی هغه رښتیا ویلی دی بلکل دا واقعه داسې وه حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فزيل بن سليمان قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال دلته وسره د پلان نامم را لاله مجاشی ابن مسعود قال دی وی انطلقت بأبي معبد ما بوت خپل رور چې ابو معبد دی کنیه ده ابو معبد خو خپل نامه صدا مجالد دا رور می بوت ال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته لیبایعه د دې د پاره چې بیعت وسره وکړي علی الهجرت په هجرت نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی مزات الهجره لا ثابت شو هجرت تاسو وای امضا پیو کې دا خط نی خط چې تاسو په دقیقه کې امضا پیو کړه مزات الهجرت او ثابت شو هجرت لاهلها د پاره د اهل له هجرت بل چا چې هجرت کړي هغه کړي دي نور د مکې نه هجرت ختم شو او بایو اوه ها زبر د سره بیعت وکم علی الاسلام په اسلام والجهاد په جهاد نو دا بیعت رسول الله صلی الله علیه وسلم په ایمان هم کړی دی خلکو سره په جهاد وسره هم کړی دی په اعمال باندې هم کړی دی دا زمونږ اوسنی بزرګان نه دي دی عام طور چې بیعت کوي په اعمال باندې کوي ورته وی د شپې به تهجد کې په هر مانځه پسې به دا وظیفه وی په رسول الله باندې بدونه درود وی کنه دا دغه وسر کوي په اعمالو اکثر اوس بیعت ټول په دغه باندې وی په اعمال صالحو باندې خه خبره ده چې سره دام یو ځای کوي چې په جهاد باندې چې الله تعالی موقع د جهاد راوسته جهاد بم کوم ها څنګه دی فلق فلقیت ابا معبد نو دی وی د ابو عثمان چې زمې لو شم د ابو معبد سره فسألته ما ته تاسو که شالک استارور خو ما ته دا حدیث بیان کړی دی نو فقال هغه راته ووی چې صدقه مجاشي زما رور مجاشي رښتیا ویلی دي قال خالد خالد وی آغلته کې د ابو عثمان نه چې روایت کوي عاصم کوي خو چې د عاصم په ځای خالد وی نو خالد د ابي عثمان نه عن مجاشي انه جاء بأخيه مجالد هغه داسې وایي چې مجاشع راوست خپل رور مجالد خیال دې یو ځای کې مجالد دی خپل نامه ده بل ځای کې دی ابو معبد کنیه ده یو شی دی حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عندر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن مجاهد قلت لابن عمر لا مشهور مجاهد سمنه دي چې هغه علم تفسیر کې ډیر مشهور دی دی وای چې قلت لابن عمر ما عبد الله ابن عمر ته وی چې حضرت انی اريد ان اهاجر زما د اراده ده چې زه هجرت وکم ال شام شام ته نو یا به دا خبره او ته په مکه کې کړي یا به دا خبره او ته په مدینه کې کړي مجا... امام مجاهد وای چې ما عبد الله ابن عمر ته وی چې زما د اراده ده چې زه هجرت وکم شام ته لکه نن سړی وی یره بس زما د اراده ده چې د لنډی کوتل نه هجرت کوم لاور ته یا کراچۍ ته نو خدای دې په خیر کا د لنډی کوتل نه څنګه هجرت کې یو هغه غټ هجرت و اده مکې نه هغه ختم شو یو عام هجرت دی نو عام هجرت خدای چې سړی د داری کفر نه تختی دغه ته داری اسلام ته نو دغه خو چې دی لنډی کوتل خو داری اسلام دی نو د دین څنګه هجرت کې دغه سه اوس مکه ده مدینه ده نو مکه او مدینه خو دا دواړه داری اسلام دی نو اوس د دې ځنه هجرت شام ته کې نو ولی شام د دغه نه خدای چې ته دې ځنه هجرت کوم انی اريد زه اراده کوم ان اهاجر چې زه هجرت وکم شام ته نو قال غراته وی لا هجرت هجرت نشته دی د یو اسلامی ملک نه بل اسلامی ملک ته هجرت دا نشته ولکن جهاد لیکن جهاد وی جهاد ده ټیک د لاړ شه شام ته په دې نیت لاړ شه چې زه جهاد وکم هلته د مجاهدو کمانډر ته ځان مخکې کا که قابل د جهاد وي او قبول یې کړې خو ښه پخه او کني واپس راځه فانطلق لاړ شه شام ته او فاعرض نفسک ځان پیش کړه د جهاد دپاره کچر قبول شوی خو فبها فإن وجدت شيئا کچر تاو مندس شي مثلا اجازه ده ته د جهاد شو په خپل د طاقت د جهاد خو فبها والا او که موقع ته ملو نشو مذهب قبول نکړي یا د طاقت د جهاد نو نرجاته واپس برازي وقال النظر اخبرنا شعبة قال اخبرنا ابو بشر قال سمعت مجاهدا قلت مجاهد وی مویل ابن عمر او عبد الله ابن عمر ته دا خبره چې زه شام ته هجرت کوم فقال اگر اتوی لا هجرت اليوم نشته دی اغلوی هجرت نن ورځ لوی هجرت سو چې د مکې نه بتلې او مدینې ته بتلې اوس هغه ختم شو او بعد رسول الله اسلام یا پس د پیغمبر علی السلام نه دسه وی چې رسول الله لاړ نه د مدینې نه هجرت شته نه د مکې نه هجرت شته دی داوی داری کفری اول د ته په خپل ایمان باندې برقرار دی نشینو که هغه هجرت کې هغه شته مثله په شان د مخکینی حدیث حدثني سعد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزه نو دقه سي په مکه مکرمه کې عطا ابن ابي رباح تابعي هم د بزرګانو نه بزرګمو او بیا اندازې لوی عالمو قال دی وی زرت عائشه ما زیارت وکړه د حضرت عائشه د حضرت عائشه سره زیارت دا چې منځ کې به پرده وه خو چون کې مجبوری و نو د مجبورۍ د وجې نه به حضرت عایشې خبرې خلکو اورېدې هغې به جوابونه ورکول او د خلکو به سوالونه کول نو زه زیارت ته ورلم د عایشې بی بی مع عبید ابن عمر سره د عبید ابن عمر ما سره یو بل مرګری او عبید فسألها دلته دا ټکی داسې دی که نه فسأله ها خو یو روایت کې داسې دی فسألتها فسألها نو د سوال وکړه د هغې نه دا عبید نه دی د سوال وکړه د حضرت عایشې نه عن الهجرت په باره د هجرت کې چې دغسې اوس مونږه د خپلو وطنونو نه راځو هجرت کوو مدینې ته راځو نو فقالت هغې وویل چې لا بس هغه د تورې وخت نور ختم شو دا خو اطراف داسې و چې قبایل ټول د کفر دغه وي نو خلک به راتښتېدل لا هجرت الیوم نشته د هجرت د مکې نه نن ورځ کان المؤمنو او به یو مسلمان چې په خپل وطن کې او خپله قبیله کې به وخت نشو تېرولی یفر احدهم را تختو به یو د دوی بدینه خپل دین الی الله الله ته او رسوله او د الله رسول ته د سره به دا خپل دین ډیر لوی دولت وو دی به پې یریده چې دا خلک رانه وانلی نو د به د الله او د الله د رسول د رضا دپاره دا دین خپل رو تختو او مدینې ته به راغی ولې مخافت ان یفتن علیه د دې وجې نه چې دی به په فتنه کې پریوزي علیه په د خپل دین څوک مې د دین نه وانړی اوس فاما الیوم نن ورځ نو نن ورځ که ته په لنډي کوتل کې عبادت کې نو توره کوه تا خو څوک منې کوي نه نن خو الله پاک داسې وخت راوستی دی چې په هندوستان کې عبادت کې هم څوک دی نه منې کوي بل ځای کې کې بل هم دی نه منې کوي فقد اظهر الله الاسلام الله غالب کنن اسلام فالمؤمن يعبد ربه مؤمن هغه عبادت کوي د خپل رب حیث شاه چې کم زیاده خو خوښ شي که داسې موقع رالله چې په خپل وطن کې داسې د کفري تحریک غالب شو او ته دین حفاظت نشې کولی نو بیا خو هغه عام هجرت دی ولکن جهاد هجرت خو غشو لیکن جهاد کوي جهاد باقی دی او که جهاد موقع نه وه نو و نیت و نیت چې خیر سره کله اعلان د دغه وشو که نه د جهاد ما به اوله تور راغشتي او زوبه حدثنا اسحاق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد ان رسول الله قال امام مجاهد خبره کوي لاندې لیکي دا حدیث مرسل لخوا مجاهد خو رسول الله لیدلی نه دی کنه دلته کې یو صحابي دغه شوی دی ورزیدلی دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول قامه هغه ادرې د یوم الفتح پر ورځ د فتح د مکې فقال وی وی ان الله حرم مکه یقینا الله حرمت ورکړی د مکې ته یوم خلق السماوات والارض هغه ورځ چې الله اسمانونه او ځمکه پیدا کړه چې کله الله دنیا پیدا کړه د دنیا د پیدا کېدو سره الله تعالی د عزت د حرم ته د حرمت ورکو فهي حرام نو دا مکه چې دی دا به حرامي به حرام الله پاغه حراموالي د الله نه بدلته کې سو قتلی نه به څوک وهي تر دې پورې چې تاسو ویلو د دې ځای غنې به هم نه پرې کوې د دې ځای شنه بوټي به هم نه پرې کوې الی یوم القیامه تر ورځ د قیامته پورې لم تحل دا مکه د دنیا د آبادېدلو نه پس دا نه و حلاله لأحد د هیڅ یو کس لپاره قبلی مخکې زمانه ولا تحل او نه به دا حلال شي لأحد د هیچا د پاره بادي پس زمانه دغه لږ وخت چې ما مکه فتح کوله نو د سبی د نور راختو نه تر د مازیګره پورې الله ما ته حلاله کړې وه مرګرو ته دا مسله کاوخه چې دا راځي د چوک کې دا د کبوتر چوک نو د دغه دغه نری کوتر د مپاسره مونږ ته کله نه کله په دغه شو ته داسې داسې وکړو چې ورځې په هغه ځای باندې ته پوهېږي چې مخامخ کوتره ناسته لږه تې داسې دغه شه سیټ ته وکړه دا په حرم کې دی او حرم کې رسول الله وایي د دې ځای مرغي به هم د پاسه وي چې کم شنه ازغیدار بوټي وي اب هم نشي پرې کولی ولا یختل او نه به شي ریبلی خلاها واخه د هغې شنه واخه به هم نه ریبی دا چې کوم د غره واخي ولا تحل لقطتها او نه حلالیږي د هغې غورځېدلی شوی شی په مکه کې چانه شی غورځېدلی دی هلک هغه مر اوچته وه چې هغه جیب کې واچي لاحد هیڅ کس دپاره څنګه الا لمنشد مګر د پاره د اعلان کوونکي چې څوک اعلان کوي ته پوهېږي چې دا ګړۍ د قیمتي پرته ده دا خلک څوک ځایي نه کي نو تې راواخلې نو بیا وهه چغې نو ځان دې په لانجه واړو کمې پورې به چغې وهې د دې وجه نه ښه خبره دا ده چې ګوتې مه وروړئ فقال العباس بن عبد المطلب نو حضرت عباس وی چې حضرت ته د الله نه سوال وکا چې دا د غره سرګړی مونږ له جای شي الا الاسخر مگر سرګړی یا رسول الله اې د الله پیغمبره فانه لا بد منه بشک نشته د اخلاصې د دینه للقین د پاره د لوار لوار دا سرګړي را پرې کوي او اور په بلې والبیوت یو د کورونو د پاره کورونو کې خلک رالی سوځي هم او د دغه باندې چې د کوټو د پاسه فسکت رسول الله چپ شو انتظار د وحی کوي چپ شو چپ شو ثم قال بیوی الا الاسخر مگر سرګړې پرې کول لا جیز دی فانه حلال دا حلال لی وعن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن إكرمة عن ابن عباس بمثل هذا أو قال نحوها هذا رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بس فتح د مکه ختم شو غزوه حنین شروع کیږي